ترغیب بيد الله قران ته په پنځو آیاتونو کې تخویفات به په لاسو کې بشارت به په کې عقل دلایل به په پنځو کې دلیل نقلی د ابراهیم او د عیسی علی السلام نه وحی دلیل به یو زواجر به په نه کې مضبوط هم ده په ټولو فیصله کون ده ان جعلناه قرانا عربيا موږ دا چې کوم لوح محفوظ کې کم قرآن دے اس قرآن کا نام علی حکیم ہے ددا قرآن نم علی دے حکیم دے انا جعلنا مجعول کلام لفظی دا کم لب کلام لفظی چې مونږ په تلفظ کو مجعول الله دته کلام لفظی وای او یو کلام د الله دی چاہے تا کلامی نفسی وائی دے کے علوی باس دے دا علماء چې آیا دا تلفظ بالقران دا مخلوق دی او کدا غیر مخلوق دی کلام دا الله چې کم قدیم دی خو هغه کلام دا الله دی هغه مخلوق نه دی هغه خدای الله صفت دی خدا تلفظ بالقران دا کلام مجعول آیا چې دا مخلوق دی او که غیر مخلوق دی پدې کې ډېر ډېر جنجال اسی ګورا کله کله په امت کې داسې عذاب د خدای راشي دا ماغه مسله وا د کدانن سبا چې د چا مې یو مسله په دنیا کې چلے دل دی لکوایا پاغه دور کې دا مسله وا چې امام احمد بن حنبل او دغه سره نور کسان الله اکبر بادشاہ وقت معتصم بالله دا څنګه چې بی دینه بادشاہ دی خو هغه طرف ته علماء دي هغه علماء دغه په وخت کې بل څه خو دي چې دا الله کلام تا وی کلام دا الله تا وی مخلوق وایا امام احمد بن حنبل په دی باندې ډېر سخت تیرې کړې دونه سخت تیر کړی چې الله اکبر امام احمد بن حنبل رحمه الله کله چې د تکوړې لګولې کې دی وای په اول کوړه د باندې دله چې کوړه د دې خسته بدن تر اخلاص کړ علماء کې وای الله دله یو عجیب چهره ور کړی و یو عجیب خپل بدن ور کړی و چې کله ودا بسم الله الرحمن الرحیم اشاره دی ته چې الله د هر څه بستا په انداز غمل کیږي نو سلورم چې کله سلورم کوړه وې لن یصيبنا الا ما كتب الله لنا لن یصيبنا الا ما كتب الله لنا دا امام احمد بن حنبلو په دې مسله باندې معتصم بالله الله دا خلاف کړو سخت سخت سخت ویوزل امام احمد بن حنبل وای یو ډاکو ویزه چې کله رالم نو دی ډاکو راته وی چې امام احمد بن حنبل زما له وخت ته وګوره وې چې ما دا وخت دوړېدلې دوړېدلې وا ویزه په متفرق اوقاتو کې په سونو سونو کوړو والے شم زه د خپل غلان نه واپس کېږم اے امام احمد بن حنبل تک په دینی حق باندې او په صحیح مسله باندې غره پروا ونه ساتي غرق نشي تبا نشي استقامت دی ونه بیلې امام احمد بن حنبل باغه ته دعا کوله الله دې په ابل ہے سم باندې دې الله رحم وکي ځکه دا غې نه ماته لوی سبق میلاو شوی دی عجیب سبق د الله نه بغیر چې تمام عالم دی د دیونه بغیر هم څوک شته چې هغه یو د الله ذات دی لن یصيبنا الا ما كتب الله لنا دا هغه مسله وا چې امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمت الله علیه همدغه مسله وا چې هغه د امام سویلی ترمنځ دا د عذاب سبب جوړ شوی وو او امام بخاری رحمت الله علیه تنی تنها الله الله وای کله چې ده نشاپور ته ته پدری فرسخه کې د امام بخاری هغه استقبال شوی او چې الله اکبر امام نشاب د امام د نشاپور امام زهیلی چغه اعلان کړو چې امام بخاری را روان دی زه خو مخه لور زما څوک چې زما سره وته شي نو راځي وای عجیب استقبالو د په یو سپین اسبانه سور کړهو امام بخاری امام زهری د استاد مخه ته او په ځکه زرګاو لکاو خلکو په مینس کې د روانو کله چې د نشاپور ته ورسېد خو امام زهیلی ویلو چې ګوره د نه په دې مسله کې تپوس نه کوي دا سنا چې زما د رائے خلاف وشي رافضیان دي معتزله دي هغه به خوشاليږي نو بیا به خامخا زما د د ټسل سبب بګرځي امام زهیری د امام بخاری استاد هم دی والله زایا نه 36 روایتونه دغه نقل کړي په بخاری کې بهر کې کله چې د امام بخاری درس شروع شو ټیک دا امام سهیلی لوی هستی وا د علم سمندرو خو امام بخاری خو امام بخاری وو جوق در جوق په زرګا او خلق دای په درسګا کې رالل د امام سهیلی درسګا د شي خالی پاتې کېدو والا شه درې مورز دا د دې بادشاہي درې مورز دا چې یو د الله ظالم یو شرارتي د الله دشمن پاسه ده وی امام بخاری ما تقول باللفظ به مخلوق او غیر مخلوق ته د قران په تلفظ باندې ستا ساقیده ده چې دا مخلوق ده او که غیر مخلوق ده امام بخاری رحمت الله علیه د دې التفات دی جواب ته ونه کړ دیم زلا او دریم زلا امام بخاری په جلال کې راغی او القرآن کلام الله ليس بمخلوق قرآن چې د الله کلام دی دا خو مخلوق نه دی وافعال العباد مخلوقتون او د بندگانو کم افعال چې دي لکه بندگان کم کار کوي په خله تلفظ کوي څه کوي دا مخلوق دی والاستمان بدعه او په دې کې سوالونه کول بدعت دي معنی د دې مسلې نه کناره باندې اوسېدل پکار دي ا شرارتی لاړو امام سہیلی ته ویل چې امام بخاری قران ته ویل چې دا مخلوق دی تلفظ بالقران دا او یو راکاګل جوړ شو امام سهیلی ویل عجیب حال ده موږ نه پوهیږو بدر یا در منافع به شمارس اگر خواهی سلامت بر کنارس کله چې امام زهبی دا پسیر د عالم النبلا کې دا دا ټوله قصه را نقل کی نبی اوای چې د علم دریابونه دي مونږ به ځان په غاړه باندې ساتو مونږ یو طرف ته رجحان نکو ورنه امام سهیلی ولې تحقیق نکاو خدا الله شان دې نه پويګو مونږه ماته سه بدریا در منافع به شمارس اگر خواهی سلامت بر کنارس او امام سهیلی اول اعلان داو چې څوک د بخاری امام بخاری درسګاه ته زین هغه د زما درسګاه ته ناراضي او بیا دیم جواب داو چې کده خکې نو زمونږ د زین دي زی د پردیسه مسافرو به وتر یو کس دی چې هغه د پسې جواب راوړو چې جی زموږ عافیت به پدې کې چې زو ما سوا دا غنا د د الوداع والا سوکنو او رسخته والا سوکنو امام بخاری رحمت الله علیه خپل ته له خپل په غاړه راړولې دنیا دا داسې کله یو شان کله بل شان زمین چمن اگاتی ہے گل کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے دا څنګه حالات دي کله په امام بخاری څنګه حالات رالل او بیا په څنګه حالات وای دا خبره مبارکه تله په غاړه وروړې و اگر راوی د دې واقع وای امام بخاری ته قتل ما ور سره څه شی ما غسته دی یو تیلې د پغاړه لولا او روان یو مونږه نه طرف ورته معلوم دی چې په کم طرف باندې لاړ شو په یو خوش بیابان کې را روان یو دا یو کسو چې امام سهیلی ته وې او داغه د درسګان اول پاسې دو او په نمبر 2 کې امام مسلم داغه درسګه ته خیر آباد وایا چې کله امام مسلم امام بخاری رسخت شنو زب اوره پاتې کېږي امام مسلم هم د سره را رسخت شوی خدا ور پسې راغل دی مرګرتیا کې دا یو کس دی دا دنیا دا الله وای کله چې روانه ده د یو سوي اسویلې وکړو بل الله تا ته پته ده کزه په دې ځای کې سیادت مشری غواړم یا په دې ځای کې خپل بربریت غواړم یا الله تا ته علم ده او الله زغفل علاقه بخارا ته زکه نتلما چې مې زستا په آزادانه طریقې سره ستاسو دین خدمت وکم خو اے الله شیخ الحدیث با په کم ځای کې ناشتي په زرګاو خلق پاره کې شریک پاره درس کې هر استنه ته لسو پنزل او شو شل شل او درس درس کسان را جمع شوی د بخاری در شروعی ملوا امام بخاری ابای تا ته څه پته لګی دا چې زما د بچی بدا سي عجیب شانی او د دې دا کار به الله دونه په دنیا کې داسې مقبولیت به الله ورکی وکړه چې د حرم ته بوتو مشرور ور سره ده امام بخاری د شپږ لسو کال په عمر کې او دا ابي ور سره ده یو عجیب ابي و د امام بخاری دا یو عجیب داستان ده یو غیرتی ابي و زمنن د امام بخاری په کاته کې بام ډیر صحیح و د امام بخاری ابا استا په کاته کې بام ډیر صحیح تا د خپل بچی سره پر زندگی دی تبا کړي یو ورځ یو زنانه ورته چې واده امام بخاری امام بخاری ابا ته چسته خډیر د مال او د دولت خاوند دی خاوند د تډیر مال او دولت پرېخه ته ولې د سسوي لوي دوی چې زه د محمد ابن اسماعیل غم لیوانه کړم هغه تندې په واو ویولې هغه څه چالو شو ولنه څه چل شو نه ده خو زه دا غي د تربيت په غب کې و چې دا غره الله یو عجیب کار واخلي دې ځای کې ابراهيم عليه السلام هاجر او اسماعیل پرې خو دیو او الله ما دې ځای ته محمد ابن اسماعیل راوسته الله دا زتا ته حواله کوم ته تربيت وکا وای کا الله د سي تربيت وکړو چې دنیا ورته حیران ده وما ياتيهم من نبي او ناراض دي او تا من نبي نه هيڅ یو نبي وای محمد ابن اسماعیل امام بخاری با د ورځ لګیاو په مکه کې به یو استاد پسې باندې والے او بل پسې علم به راټولاو او دا د شلغش په جمګړه کې به خپل الله ته چغي والے وما ياتيهم من نبي او ناراضي دي وتا هي سيو نبي الا كانوا به يستهزئون مگر دي دي په غي پورې ټوکې کوونکې فاهلكنا اشد منهم بطشا یا دا دعا وای سبحانك ربي سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت او لګا اسمان طرف ته وګوره او خندا لکه مسکه شه ماشاء الله دیتا حدیث بسلسله الزهق وای حدیث کم راوی نقل کړي هغه مسکه شوه محبوب عالم صلی الله علیه وسلم چې دا راوی راوی ته دا روایت او هغه دعا مېلې شي ماشاءالله هغه د سفر دعا ده نو گاڑی کې مېلې شي اسیم چې د کور اوزې نو وي اللهم انت صاحب فی س... ها څنګه یې اول سره دی وړو ته دعا نه دی یاره اللهم هون علينا سفرنا هذا واطعنا بعدا اللهم انت صاحب في السفر والخليفة في المال والاهل والولد اللهم اني اعوذ بك من وعصاء السفر وكعبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل والولد اللهم اني اعوذ بك من الحور بعد الكور ودعوة المظلوم دا دعا ویل غواړي دا دعا ویل غواړي نو دا تاسو سورلای باندې ملې شي زګه ثبوت شته او دا دعا گاڑی کې جاز کې ملې شي لتستو علی ظهوری چې برابر شي تاسو د دې په شابانه بیا یاد کې نعمت د پر رب کله چې برابر شي په دې باندې وتقولو سبحان الذي او وای پاکی دا الله لرا چې تا به کړ د موږ د پاره دا اسه تا به کړه خره تا به کړه پلین کوچه تا به کړه ټوډی تا به کړه جاز تا به کړه و ما کنا له مقرنین نو موږ د دې لپاره تا به کوونکی الا دا دون لوی ریل گاڑی دی تابع کڑی یا الله نو دا دون بلا بچا تابع کولی ربا دا تا تابع کڑی و انا الى ربنا لمنقلبون یو پنجابی وڑو کیا دسی دسی که کیا بات ہے و انا الى ربنا لمنقلبون منگا خپل اللہ تا واپس کی دونی کیو وجعلو بینہو و بین قطاده وای ما تکلمت امراتن یوې زنانا چرته خبره نه ده کړې ولها حجتن چې دغه د پاره دلیلی الا جعلتها على نفسها مگر په خپل ځان باندې با شیراړی چریږي به ډېر ته به چې د دنیا ورانه کړه خو خبره چې وې ګوره نو سبا وای نو سو وخت پورې به غاپې غاپې رښتا بستړي شي او څه بل بل څه بوایي الله وايي وهو فل زکه زنانو کې الله حیا یې خو دی زنانو کې الله د حیا صفت یې خو دی ها البت کما زنانه چې جلباب الحیا گزار کینو بیا هغه د نارینه په شان شونو او هو خامخ بیا په هر څه کې تکړنی او هو فی الخصام غیر مبین وهو او دا په خبرو اترو کې نه د ظاهر اون کې د خپل مدعا الله یې ما ده پر هغه څوک ثابت دی چې په کالو کې لویږي دینم دا معلومه شو امام مجاهد وای رخص للنساء فی الذهب والحریر زنانو د پارا شریعت اجازت ورکړي سونه کولای شي ریخم استعمال ولای شي وهذا من خصائص النساء خصونا کاله دا د زنانو خصوصیت ده نارینه باندې دا کاله زیورات دا د نارینه د پر حرام دي ولی و اما الحلا و ما الحلا الا زینت من نقیست یتم من الحسن اذا الحسن قصرا پدې سره هغه ناقص حسن په پدې باندې کامل ولای شي اما اذا كان الجمال موفرا لحسنك لم يحتج الى ان تزورا چې دا چا حسن الله کامل پیدا کړي هغه کالو ته دغه ضرورت نه نارینه ته دې ضرورت نشته الله ما دا پر هغه څوک پیدا کړي هغه څوک ثابت دی چې په کالو کې لوی ولای شي وهو فی الخصام غیر مبین ګرځي دی ملائک هاي کسان چې دی بندگان د رحمان ذات دینا سن جن کوي ملائکو نه لونه جوړی کړي اشهدو خلقهم یو رات په الله کوي چې عباد الرحمن دا خدای الله بندگان دي نو جن کوي څنګه شوي دیم رات په کوي اشهدو خلقهم اې دیو حاضرو د دیو پیدایشتا وکذالک هم دارنګ ما ارسلنا من دې لګلې مکل استانا په یو کلی کې یو یو را ور کوونکې مگر ویل با غټانو دا کلی ان وجدنا یقینا موږ مندلې پل مشران په یو دین په یو طریقه او موږ دغه پاسار دغه په نقش قدم باندې اقتدا کوونکیو